ګانې کی فاورثت بهجتا او وحشا نو که ښه شوا ګانې وی بهجت دی نفس کی پیدا کی او که بد شوا ګانې وتلی وی وحشت پیدا کی او نفوس بعض الملائکه یا دا اشعه په نفوس دی بعض ملائکه او سافلو کی وغورځي او بعض الناس یا دی بعض خلق په زړونو کی دا مقصد دا چې هغه شعاع والاثر وکړي فانعقد الالهام نو دین بیا الهام منعقد شی پدی خبری ان یحبوه و یحسنو الیه نو دی هغه ملائ سافل یا دی خلق پزړه کی هغه شیعه دی ملائ اعلی وګرځی او دا خبری چې تاسو د سړی سره محبت ساتو احسانات سره کو او یبغضوه و یسیء الیه یا دا پکی وګرځی نفرت وګرځی نو اعلانونه وسی او هغه کاته فرشتو ته چی تاسو دغ سره بغض ساتو ادی سره بدی ګڼو خدای پاک مو دی دی فرقی نه وساتی بلکل داسی مثال دا دی دی شبه ما نرا من ان احدنا اذا وقعت رجله على جمرت بلکل دی دی مثال داسی دا لکه مونږ دا اعتقاد دا چکل یو کس دی مونږ نه مونږ وینو چکل یو کس دی مونږ نه خپا او غرزی پاغه یو سکروټی باندې احست قواه الادراکیه بعلم الاحتراق نو احساس وکړي فورا هغه قوا ادراکیه هغه د هغه سوځیدلو احساس وکړي نو چې دارنګې انسانان بد اعمال وکړي ملأ اعلی هغه انسان اکبر نه څه وکړي مقصد دا دی چې هغه بد احساسات واخلي نو هغه نه بدې شعاګانې راشي نو عام مقصد دا دی چې کاته د انسان په نفس باندې او د ملأ سافل او د نورو حیواناتو په نفوسو باندې څه کړي وغورځي ثم خرجت منها اشعه بیا دینا اشعه وزی تؤثر فی القلب چاغه اثر کې په قلب کې فیحزن نو چې بیا ته کله پس کروټ یو خېزی نو هغه قوا احساس کی نو دی قوتونو نه اغا اشعال ارسی ازړه کی اثر وکي زړه فورا غمجن سی وفي طب په طبیعت کی اثر وکي فیحم اتبجن شي او زائل شي یذوب ولکیږي سم فرق پکې راشي وتاثیر اولئک الملائکه فینا یشبه بتاثیر الادراکات ګوره دلته بیا ځینو نسخو کې به دا لفظ خطا وي او تاثیر دی دی فرشتو په تاسو مونږ کې دا بالکل مشابه ده بتاثیر الادراکات فی ابداننا په تاثیر دی هغه ادراکات سره په ابدانو دی مونږ کې لکه مونږ په ابدانو کې کوم تاثیر ده دارنګې په دې ملائکو کې هلته هغه تاثیر رادرومي فکما ان الواحد منا قد يتوقع علما او ذلا لکه څنګه چې تاسو مونږ کې یو کس داسې وي چې کله مقصد دا چې درد محسوس کی یا ذلت محسوس کی نو فورا سړی په مزاج کې فرق راشي فترتعد فرائسه نو د سړی هغه فرائس فرائس هغه وخت ته وتای چې د جم او د کف په دې ممانس کې کوم داسې هغه تردا شوري کی داسې حرکت شروع کړي ويصفر لونه او سړي فورا په رنګ کې فرق راشي ويضعف جسده جسه یې ډیلا پن شي بالکل و مړ پړ شي وربما تسقط شهوته کله شهوت بالکل چې ختم شي کله به دونه په شباب کې په مقصد دا خپل هغه سره به په ویمو باندې لګیا او اچانک په داسې درته مقصد دا چې د غم ټلیفون لا څه شی راشي فورا به د هر شی په ځای باندې کینی بیا به مقصد دا چې ویمې نشي کولای ويحمر بوله او کله به دی دون غم شی سړی باندې میتیازی سری شی وربما بال او خرئا کله سړی نه دی غم دی وجنه هغه قوا دون پدی هغه جسم طبیعت باندې غالب شي چې غم دی وجنه کله سړی نه میتیازی اوزی کله نور گندگی ورنه خارج شي من شدت الخوف فکذلک الملائکة الموکلة ببنی آدم نو دارنګه هغه فرشتی چی کومی موکل دی په بنی آدم باندی او هغه اعمالو دی پاره هغه حساب کتاب دغو شیانو دی پاره خدای پاک کومی مقرری کړی دی یترشح منها علیہم اور ساسی دی دی فرشتو طرف نه پدی انسانانو باندی او په نفوس دی هغه ملائکه او سفلیو باندی الہامات جبلیه نو هغه طرف نه دغه الہامات جبلیه را درومی و احالات طبعیه او دا ملائکه په منزله دی قوا ادراکیه او دی لکه تاسو مونږ پر قوا ادراکیه دی دارنګه د تاسو مونږ هغه چه کوم دی افراد دا ټول قواوی طبعیه دی او دا فرشته ور پاره قوا ادراکیه او غوندی مثال لری د تاسو مونږ هغه مجموعی انسان دی پاره د فرشته قوا ادراکیه او غوندی مثال لری لکه فرد فرد دی پاره قوا ادراکیه دی کنه دارنګه دی ټول افراد پاره د فرشته بیا قوا ادراکیه او غوندی مثال لری ا د خپل د افراد دی انسان قوا طبیعیو غوندی مثال لری وکما تهبط تلک الاشعه الی السفل اوس دی فرشتو طرف نه چې د کومې اشعای دا لکه کاتر کوزیږي د دغه سړي په نفس باندې د ملا اسافیل په نفوسو باندې او د نورو خلکو په نفوسو کې هغه اشعه مؤثرې ګرځي دارنګې ما درته ویلي چې د اشعه دوه قسمه سي څه پورته لاړې شي او رضا یا غضب اویل غضب واللعن دا او دا یا غضب او لعن علته ونه جوړ شي تاسو مونږ اعمال د خدای داسې کې چې علته وته ونه رحمت او د رضا صورتونه چسې جوړ شي مثل اعداد مجاورت النار الماء لتسخینه لکه اوبه اور سره نږدې کېږي خو ګرمېږي کنه دارنگ اعداد دی مقدمات و نتیجے مقدمات سره ولگے خو نتیجہ ورکی کنا دارنگ اعداد دی دعا للاجابہ نو دقه شان هلته له دې نه رحمت یا غضب دپاره دا چه سی معد شي لکه مقدمات معد د نتیجې شي لکه اعداد د دعا معد د اجابت شي نو دارنګه هلته دا د انسانا دغه فرشتو چه کوم هغه وخیزي شعاګانې نو هلته دا معد شي لپاره د رحمت یا د غضب فیتحقق التجدد فی الجبروت من هذا الوجه نو دی دی وجه نه هلته په جبروت کی او مقصد دا ده چه په عالم بالا کی چی د خدای پاک ذات سره کومی معاملات متعلق وی دی ته مقصد دا ده چی بیا جبروت وتایی دی ته چه وتایی جبروت چی د خدای پاک ذات صفاتو سره عظیم الصفات سره کوم شی نه متعلق وی دی ته جبروت وتایی نو دی وجه نه هلته په جبروت کی بیا تجدد رادرومی او پته ولګیدله چی د رحمت او غضب د صفات دی باری تعالی خو قدیم دی دا خو چه دی قدیم دی خو چه په دی که د تجدد را درومی هغه د تعلقاتو دی وجه نه را درومی او مو لیدلا هغه تعلقات چه دی حادث دی نو دا صفات په خپل باندې چه دی قدیم دی خو هغه تعلقات چه دی حادث دی شه جی فیکون غضب بنو التا یا غضب ونه جوړ شي ثم توبه بیا که دو انابت کو بیا توبه شي یا رحمت وی بیا چسی غضب شي نقمت شي قال الله تعالی ذکر خدای پاک فرمائی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم شاہ صاحب څرنګه ولګاو وسره چې خدای پاک مقصد دا چې د یو قوم حالت تر هغه پورې نه تبدیل کړي چې تر څو پورې د دو اعمال د دې خبرې متقاضي نه چې د دو حالت چې سي تبدیل شي دو داسې اعمال شروع کی داسې حرکات و سکنات شروع کی داسې کردار جوړ کی چې هغه مقصد دا چې په ملائې اعلی باندی بد اثر هغه ورنه واخلی نو هغه نه چه بد هغه واخلی هغه شعاګانی جوړی سی هغه چه د عالم په زړونو کی پریوزی نفرتونه ورنه پیدا سی ټولی دنیا خلقو او څه پورته لاړ شی نو هلته د غضب په جامه کی چه سی بدل شی او هغه مقصد دا دی چه دی قوم سره تعلق شی نو د دو روغ حالت وی خو د دی بد اعمالو دی وجه نه هغه حالت خدای پاک چه کی بدل کی پدی طریقی سره ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم شاہ صاحب چرنگا مقصد دا چی مفسر دا عجیبه دی آیت هغه نه وکړه تشریح سا عجیبه یې ولګوله چې دې طریقې سره بیا د اقوامو حالات څه کېږي بدلېږي د اقوامو حالات مقصد دا دی چې دا د دو اعمالو په دې کې چې وي دخل وي ځکه تاسو حدیث مبارک نه د اعمالکم عمالکم اعمالکم عمال نو تاسو امون اعمال دی دا شای وی او سوچ دا کو چی نا بادشاہان مو دی اغا ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ دی خلفاء راشدین و عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمه الله دی اغو وقت وی دا نشی کیدلای شا جی البته مونږ به خپل جدوجهد کو وقد اخبر النبی صلی الله علیه وسلم شجی فی احادیث کثیرہ ان الملائکہ او ګوره خبر ورکړه د حضور صلی الله علیه وسلم دې بابت کې به بیا وروسته په سیاست بحث کې زبردست بحثونه رادرومي بیا به تاسو اشتباه ګانې په دې شیونو کې پاتې نه وقد اخبر النبی صلی الله علیه وسلم فی احادیث کثیره او حضور صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دا په ډیرو احادیثو کې د دې خبرې ان الملائکه چې ملائکه چې دي ترفع اعمال بنی آدم الی الله تعالی ا د بنی آدمانو اعمال پورته وړي یوا وان الله یسألهم کیف ترکتم عبادی او هغه ورنه دا مقصد دا دی چی تپوس کئی چی تاسو دی ما بندگان سنگه پریخودل څه کار یې کاؤ وان عمل النهار یرفع الیه قبل عمل اللیل او عمل دی نهار آ پورته ځی مخکی دی عمل دی شپې نه ينبه عليه صلى الله عليه وسلم على ضرب من توسط ملائکة بین بنی آدم و بین نور الله القائم وسط حزیرت القدس نو دا ټول احادیث مبارکو باندې چې سړی سوچ وکړي نو دا ټول په دې تنبیه ورکوي چې یو قسم ته توسط د ملائکو ده په مابین د بني آدم او بین نور الله د هغه الله تعالی نور چې هغه قایم ده په حظیرة القدس کې د هغه نور او د انسانانو په مابین کې د منځ کې فرشتې چې دي سفیر دي فرشتې چې دي هغه د سفارت کار کوي او دا سفیر دي او مقصد دا دی چې په دې کې د فرشتو ته خدای پاک څه ورکړی ده یعنی دا اختیار ورکړی چی تاسو دا داسی وکړو دا داسی وکړو نو د فرشتی هغه سفیر کار چه کئی ادا کئی دا ټول احادیث پدی دلالت کئی شا جی پورا حدیث اغا کتاب بخاری جلد ایک کتاب باب خلق باب نمبر چھ دا شپگم نمبر باب کی دا بل سڑی دا تخریج کی خطا شوی دا غکاتیب او حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انیس تا عن ابی حریرتا رضی الله تعالی عنہ یو خو دی پورته دی مشکات شریف حدیث ته کنه چې تاسو څنګه دا ما بندگان پرې خودل هغه داسې ده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين په جمعه کې هفته کې دوه واری پیش کول سی یوم الاثنين او یوم الخميس پیش کول سی فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحنا ټولو بندګانو ته په کی ته بخشش کیږی نو صرف هغه چی د ده او د ده ورور په مابینځ کی په څه داسی خدای د پاره نه دینی خبری باندی نه هسی دنیوی معاملاتو کی زړه بدګی وی فیقال اترکو هذین حتی یفیئا دغه دوه وال پریږدو تر دی چی دوه خپله صلح سره وکی دا مشکوة شریف حدیث نمبر پنج هزار تیس نمبر ده کتاب الآداب کی په صلاة الفجر عصر کی سره یو ځای کیږی ثم یعرج الیه الذین باتوا فیکم بیا چې کومو دلته شپه تیره کړي هغه وخیژي یا نور راشي فیسألهم هغه نه هلته سوال وسي حالانکه الله تعالی خو په دې عالم ده وهو اعلم بهم خو هسې ورنه کوي فیقول کیف ترکتم عبادی تاسو ما بندگان څنګه پرېښودل په مخکې مځکې څه یې کول فقالو ترکناهم یصلون واتیناهم یصلون چی مونږ پریښودل دو منځونه کول چی ورتلو هلته دو چه په مونځ باندی لګیا وو ځکه دی دی سحر او دی مازدیګر منځو پاره زیات اهتمام چه ده حاصل ده وثالثها سره شا جی بس دا ثالث پکی شی دا آسان ده خو نه دا دی بیا با ګرانو او خوګو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا ښکلی او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد ازدر علم سرا ملابی دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق الرحمن الرحیم المجازات من جهت الشریعت المنزله دریم وجہ دی مجازات یعنی د انسان تا چې په خپل اعمالو باندې بدلا ورکول کیږي دې پاره درېمه وجه هغه شريعت منزله ده. ګوره په هر دور کې په هر وخت کې د هغه وخت خلقو مزاج او د رسم و رواج مطابق چې دوئ ته په کې داسې تکليف نه وي چې هغه د انساني طاقت نه باره وي خدای پاک څه د قوانينو انتظامات هغه چه دی کړی دی او ایغ وخت که با پی چه کوم یو انسان الله تعالی ته برگزیده وو او ده خوا ته به منتخب وو دا کسبی شئینا ندی دا وهبی شئینا دی نو الله تعالی به چه په کوم سړی باندی یو خاص فضل وغوښت نو ایغ ته به دی ایغو شرایعو او دی ایغ قوانینو القاء په وحی ذریعه سره وکړه. او هغه به بیا هغه قوانین د خپل وخت خلقو ته وړاندې کړو نو که چیرته به دو په هغو قوانینو باندې عمل وکړو خو د دو هغه اصلاح به راغله معاشره به هم صحیح وه امن و امان به و دینداری به وه خپل مابینس کې به اتفاق اتحاد و بهرحال د هغه صورت نوعیه د انسان چې څوره تقاضې به وې او باهمی معاشرتی زندګی دا ټول نظام به چه څه برابر شی او که چیرته به په هغه شرع قوانینو باندی دو عمل نه وکړو نو بیا به دا ټول نظام درهم برهم وو یو به دی بل عزت وږیو بل به دی بل او جنګ جګړی به وی قتل و قتال به وو بغض به وو حسد به وو او د یو بل مال خوری به وه ډکیتی به وی دا شیونه به وه یعنی په هر حال اقتصادی معاشی دا نظامونه به ټول سره ګډ وډ وه او مقصد دا دی چی روحانی نظام به ټول چه وه ګډ وډ وه بیا به خدای پاک په داسی وخت کی یعنی دی وخت احوالو به دی خبری تقاضا وکړه چی دی پورته چی انسان کوم ذات جوړ کړی ده هغ ذات له طرف نه دی بیا داسی څه قوانین دی اصلاح دی راشی چی هغه زیر عمل راشی او دا فسادات د مخ د مځکی نه ختم شی نو خدای پاک به بیا قوانین قوانین شرعیه د وخت نبی باندی رنازل کړه لکه مثال په طور باندی دا قوانین ځکه د شریعت ګوره ټول اصول اصول دی شریعت چی دی ایک یو شی دی دی ټولو انبیاء کرامو اصول دا یو شی دی تاسو چی کله تفسیرونه وایو بیا هلته تاسو دا نکته وایو چی یو قوم به د یوه نبی تکذیب وکړو لیکن آیت کی دا اوسر راغلی چی دوی بیا د رسلو تکذیب وکړو ځکه بیا مونږ دغسی عذاب په راوستو نو بیا هر چیرته تاسو دا نکته وایو چی هلته خو یو رسول تکذیب دو کړی او د ټولو رسولو خو یې کړی نه بیا تاسو داسې تفسیر نکته وایو چی ګوره دا د یوه رسول تکذیب دا داسې ده لکه د ټولو تکذیب دو چی کړی ځکه چی د ټولو هغه اصول هغه به متفق او متحد وو ها البته فروعی شرعی قوانینو کی به اختلاف لکه مثال په طور باندې مدارس دی نو دی ټولو هغه اصول هغه متحد دی دی ټولو اصول متحد دی چې هغه خلق په دینی تعلیم سره منور کول دی او دین تعلیم روخانه کول دی لیکن دی هر علاقی دی اغ ماحول مطابق دی هر ادارے قوانین جدا جدا دی کومی اداری د شهرونو نه بهر دی هغی کی هیڅ دا قانون نی چی که سړی شهر ته لاړ هلته په هوټل کیناست هلته یی ټی وی وکتله وی سی آر یی وکاته بیا به یی دا سزا وی بیا به دا یی دا د سره نه دی قوانینو جوړولو ضرورت قدر هلته نی لیکن که کومی اداری آ په شهرونو کی نو هلته بیا د دغو قوانینو جوړولو چی وی ضرورت وی یعنی دا د هغه وخت چه وی تقاضی وی نو ځکه د قوانین فرعیه آ بیا ځکه د هر شریعت جدا جدا دی چه د خلقو احوال د خلقو حالات د هغی زمانی مقصد دا دی چه حالات دا به جدا جدا وو نو ځکه به دا جدا جدا قوانین بیا د هر نبی په دور کی راتله بل د خلقو صلاحیتونو ته به کتل شو چه ودره دی کی سونه صلاحیتونه دی دی کی سونه گنجایش ته چه دا احکامات سونه دو بوج اخیستای شی او څونه بوج نشی اخیستلای ځنی به کلک وو سم به مقصد دا دی چی یو بهیمی قوتونه به وو نو هغه پاره سخت قوانین پکار وو چی سمی ډیری روزی ولری په کالونو کالونو بیا به ایله نفس چسی ګزاره شی او ځنی بیا داسی لکه اوس وګوره ځنی سړی مقصد دا دی چی کمزوری وی ځنی مضبوط وی نو هغه خو ټول یو صحت مند او غټ غټ مضبوط خلق به وو نو د هغو قوت بهیمیه کمزوري کول دا به چه آسانه مسئله نه وه نو هغو باندې به عبادات شاقه راله بیا به چه بل امت کې لږ ضعف وو نو په هغه به د هغې مطابق اعمال راله قوانین راله نو اوس دا شرایع دا چه کله خدای پاک رانازل کړه نو یقینا اوس د دې قوانینو موثر کول پکار دی چی دا قوانین چه وی موثر وی ځکه که یوی اداری والا یو قانون جوړ کی او هسی صرف په کاغذ باندی ولیکی لیکن د هغه قانون نفاذ چیرته کئ نه او په هغه قانون باندی هغه اداری والا خپل غفلت کئ او چیرته داسی قانونی شکنجه کی که څوک راشی نو بیا ورته څه وایی نه نو دی سره دی هغه قانون چی هغه کوم وقعت ادی هغه وقار دی خلق په زړه کی وی هغه اوزی دو دری وری چی په هغه باندی صحیح عمل و نشی طالبان وی پری دوا دا اسی کسی دی دی وجنا دا طالب زور طالب پکار دا چی په مدرسی کی مقصد دا پری خودل اینو استاد ویلا نور الله مرقده چی په دیوبند کی هغه پله یوه بله مدرسه وه وړه غوندی مدرسه وه خو ډیر منظم تعلیمی معیار یې وو نو دوم کال لا دریم کال به یې بیا زوړ طالب که ډیر قابل به وه ډیر شریف به وه آ به یې باسه نه به یې داخلاوه چا هغه محتمیم ته وتلی چی نه دا ته څه کای خلک خو زاړه طالبانو باندې خوشحالی تلے نئی چی دوا کالا تیر کی کنه مدرسه کی اغنا پورا سم شیطان جوړ سی ا ناظمانو سره او پیجنی یا محتمیمانو سره د زمنانو سره یا د ننګریانو سره بیا اغا رامی توبونه کئی اغا کارونه کئی کنه خفیه خفیه روټی گانی بی وقت اخلا یو شی کا و بل شی چی اغا بیا نور نکئی نو د نوې طالب خو چې یو ځای ته ورشي یا خو تر نیمه کال پورې دونه یریږي چې هسې صرف یوه دړکه ورته وولي که نه بس خو د زاړه آرامیان بیا پوه کی چی نه سړیه دا هسی کیسی دی هیڅ نشته هسی مو یری او فلان ده خو پوه شی دا ټول آرامیتوب د زړو جوړ کړی پوه شی هیڅ نشته سړیه دا هسی دړکی دی نو ته خو چی هسی یو اعلان رو باسی چی که داسی مو ونه کړ کنه خیر مو نشته هغه غریبان یریږی چی بس بیا خو خارج یو دونه په تکلیف تی دخله کړی زاړه ورته یی سړیه هیڅ نشته داسی کیسی دی بهر حال اسی دی پوری می خبر کولا نو چی تر چو پوری اغا قوانین مؤثر نی نو تر ایغا پوری بیا آ قابل عمل مقصد دا دی چی نگرزی نو دیو جنا دی دی شرایو مؤثر کول با علوی چی پا دی بانی چی وی سزاگانی او جزاگانی وی چی کچا عمل پا وک انعام او کچا مقصد دا دی چی پریخودل بی ایغا پارا سزا نو اله به بیا دا قوانین موثر وی پته ولګیدله چی قوانین شرعیه د چا تقاضا کئی د مجازات تقاضا کئی قوانین شرعیه چی راغلی آ د دی تقاضا کئی چی هلته دی انسان ته بیا په دی باندی سزا جزا ورکول شی هسی تاسو په دی ربط باندی پوه شولو ښه جی اوس ورته ګورو المجازات من جهة الشریعة المنزلة کله دا مجازات دی وجه دی اغا شریعت منزل دی وجه نئی و ثالثها مقتضى الشریعت المکتوبت علیہم او دریم وجہ اغا تقاضا دی شریعت تا المکتوبت علیہم چی آ فرض کرے سوئے دا پا دوی باندے فکما یعرف المنجم ان الكواکب اذا کان لها نظر من النظرات لکه څنګه چی یو منجم ته یو نجومی ته دا خبره معلومه وی ان الکواکب چی دا ستوری اذا کان لها نظر من النظرات کله چی دی پر یو نظر وی دی نظراتنا نظر من النظرات ما در ته ښولی وو چی هغه ستوری دوه په یو برج چی په یوی درجه کی سره یو ځای شی نو دی ته دو په خپل اصطلاح دی علم نجوم کی نظر وایی او قران ورته وایی لکه څنګه چی یو منجم او یو نجومی پیژنی چی کله کواکبو دپاره یو نظر سی د نظراتو نه ولی شاه صاحب خو رای داده چی علویاتو دپاره خدای پاک په سفلیاتو کی اثر اچولی ده نو هغی مطابق خبره چلی حصلت او دا د امام رازی صاحب رای ده ده په دی باندی ډیر غټ تفصیل لیکلی ده خپل مستقل کتاب شته په خو اوس ما چیرته مخته راغلی نده نه می لیدلی ده او ډیر لوی غویمن په هغه وخت باندې بیا جوړ شوی د چې کله په دې باندې کتاب ولیکه چې کوم د ظاهر بین غوند خلکو بیا یې څه ګډې وډې پسې ویله خو بیا د هغه شبهات ټول دفع کړو فکما یعرف المنجم لک منجم سره پیجنی ان الكواكب اذا كان لها نظر من النظرات چې کواکب پاره کله یو نظر وی د نظراتونه یعنی په یو برج کې په یو درجه کې یو جیسی حصلت روحانیت ممتزجه من قواها نو حاصل سی یو روحانیت چی هغه آمیزه وی د هغه قوتونو د هغه ستورو د هغه هغه قوتونو نه یو چه شی یو آمیزه غوندی یو روحانیت حاصل شی متمثل فی جزء من الفلک چی هغه د افلاکو په هغه اجزاو کی متمثل شی او یو تمثل ورته حاصل شی بیا اسمانونو کی یو ډاکیه ده ډاکیه ډاکی ده هغه بیا دا مخ ځمکی ته او دی فضا ته راولی هغه ډاکیه سپوږمۍ ده فاذا نقلها الى الارض بیا چې کله هغه روحانیتونه نقل کی ځمکې ته ناقل احکام الفلکیات هغه چې هغه ناقل دی احکام دی فلکیات دا هغه ناقل دی احکام یعنی دی فلکیات احکام چې مخکې ځمکې تر نقل کړي اسوک ته قمر دا سپوږمۍ دا وانقلبت خواطرهم حسب تلک الروحانیة نو وګرځی خواطر د خلقو موافق دی هغه روحانیت نو د هغو فیصلو مطابق د خلقو زړونه قدرتی هغ طرف ته واوړی ګوری نه دا انتخابات او دا شی نه اچانک مقصد دا چی یو سړی په حق کی دونه فضا برابری ته به وایی بس بلکل دا پاس ده بس اخیرنی چی یو دوه ورځی کیږی کنه قدرت شانته ګوره فضا چسی الټه شی داسی الټه شی کنه هغه بل جانب ته لاړه سی خبره یا تاسو به لیدلی دا کیلونه میلونه دغه کی کله به دی مقصد دا دی چی دی یو پارټی وال هغه یو ټیم وال هغه کیل په هغه بل باندې دونه نمایا بری کنه چی هغه کوم دی هغه حامیان یا هغه لاړ شي چی بس اسی مو بیل شي کس مخبل اچانک چی اخیرنه وخت یی کنه پدی کی اختا دس رنگ بدل شي کنه دی هغه نظام چی هغه بل شکست وخوری نو داسی مقصد دا ده چی دی بیا په دی کی څه وی داسی آثار وی ګوره مؤثر حقیقی الله تعالی ده په پوه شوی خو دا ده چی علویاتو ته خدای پاک په سفلیاتو کی اثر چه ده ورکړی ده فکذلک یعرف العارف باللہ دق شان یو عارف باللہ چی کم دا اغا پیجنی انه اذا جاء وقت من الاوقات کله چی هغه یو وقت من الاوقات راشی تسمی فی الشرع باللیلة المبارکة چی په شریعت کی هغه ته لیلة مبارکة وایی شب قدر التی فیها یفرق کل امر حکیم چی په هغه کی هر هغه امر حکیم حکمت وال کار فیصله کیږی نو چې کله دغه شپه حصلت روحانیت فی الملکوت نو هلته په عالم ملکوت کې ما تاسو ته ویلو چې عالم ملکوت هغه د فرشتو دنیا ته عالم ملکوت وایی نو الته په عالم ملکوت کې حاصل شي یو روحانیت الته یو روحانیت حاصل شي ممتزجه من احکام نوع الانسان ومقتضى هذا الوقت چې هغه روحانیت آ د هغه د نوع انسانی احکاماتو او د هغه وخت تقاضو یو آمیزه وی، د هغه وخت تقاضو او د هغه نوع انسانی احکاماتو یو آمیزه غوندی یی لکه یو معجون غوندی شای هلته یو روحانیت حاصل شی. شه جی. و مقتضی هذا الوقت او مقتضی د هغه وخت او د احکام د نوع د انسان نه یو آمیزه حاصله شی. یترشح من هنالک الهامات بیا چه هغه آمیزه حاصله شی نو بیا ارساسی ارسنډوال شی دی ایغ زین الهامات علی اسکا خلق الله یوم اذن پا آغا پاک تی خلق دی اللہ تعالی بانی پا دیو رزی بیا چی دی اللہ تعالی پا مخلوق کی آغا کم پاک او برگزیدہ کسی پا ایغا بانی بیا آغا مقصد آمیزہ سکیگی آپرساسی یعنی پا سنڈوالشی بیا الهام وکړه چی ټولو خلقو ته دی قبولیت تی دغو الهاماتو چی دا الهامات تی خلق چه کی قبول کی ټولو خلقو ته داسی الهامات وسی چی کومو ته خدای تقدیر کی دا لیکلی و استحسانها او استحسان دی دی چی واقعی دا ښه الهامات دی خلقو په زړونو کی دا وغورځی او دی هغه نه بی یو پورا پارټی جوړه سی حالانکه ورسره ایک یو کس هم نه وی او خلق یی په خپل خپلوان په کاڼو باندی ولی لیکن بیا د خلقو په زړو کی خدای پاک د هغه محبت واچوی او استحسان واچوی بیا یې فوجونه فوجونه مقصد دا ده چی هغه دین کی داخلیږی شه جی ويؤيد ناصرها ادي اغ دین چ کوم ناصرین وی دی اغ تایید بیا وکړای سی ويخذل معاندها ا د هغه چه کوم معاندین وی د هغه مخ سرکوبی وشی او د هغه ذلت وشی و تلهم الملائکة السفلیة الاحسان لمطیعها او بیا الهام وکړای سی هغه کاتنیو فرشتو ته کاتنیو فرشتو ته الهام وکړای سی د احسان کولو لمطیعها مطیع د دی دین چه د دی دین او د دی شریعت چه څوک اطاعت کئی هغه سره تاسو د احسان معامله کو دا هغه کاتنیو فرشتو ته په زړونو کې په نفوسو کې وغورځول شي والاساءة الی عاصیها او اساءت وغورځاو شي په طرف د عاصی د دې چې کوم عاصیان وي او د دې دین نافرمان وي هغه اساءت د دې نفوس ملائ اسرافیل په نفوسو کې وغورځاو شي چې تاسو دې سره نفرت ساتو بد یې ګڼو ثم یصعد منها لون الی الملأ الاعلی بیا د دې نه یو لون او یو رنګ ملء اعلی ته وخیژي او حظیرة القدس ته وخیژي فیحصل هناک رضا و سخط نو هلته یا رضا حاصله کړي نو چې کوم د دې دین باندې عمل کوونکي وي نو هغه نه الله تعالی راضي وي بیا او یا سخط هلته حاصل شي چې کوم په دې دین باندې عمل کوونکي نه وي نو هغه نه الله تعالی بیا څه وي ناراض وي دا څلورمه وجه ده المجازات من جهت تعلیمات الانبیاء بل مجازات دا دی جهت دی تعلیماتو دی انبیاءو نئی نو اوس دی دریمی وجه دا شرائع منزلہ دا دی دی تقاضا کئی چی انسان پا اعمالو باندی دی مجازات وی دارنگی دا تعلیمات الانبیاء دی انبیاء کرامو تعلیمات دا دی دی تقاضا کئی چی په دی باندی دی چوی مجازات وی ولی دو څونه ستړی اوباسی او څونه شپی او ورځی دی خلقو دی پاره چوی فکر مند وی او دو پسی یوه یوه پسی ګرځه او ورته دعوت چه کوه رسوه نو پکار ده چی ددو ومنل شی چی هغه ته بیا ښه بدلی ورشی او چی نی ومنی څوک بیا هغه ته بد بدله ورکړه شی ورابعها اڅلرم دی هغه وجوهاتو داده ان النبی اذا بعث فی الناس چی نبی کله خلقو ته واستاو شی واراد الله تعالی ببعثته لطفا بهم او اراده وکی خدای پاک په بعثت دی دی نبی سره هغه نه لطف په دوی باندی دا خو دی الله تعالی طرف نه احسانات دی په بندګانو د انبیاء رستول وتقریبا لهم الی الخیر او دو خیر طرف ته چه کی ورنزدی کی وامر